په هر میاش کې هغه ته حیض ویل کېږي نه حاضت المرأه سبب معلوم دی حیض ورته وایي اقل مدد حیض مونږ ذکر کړو ثلاثه ایام و لیالیا عندنا یوم لیلا عند البعض دروازه ادا او اکثر د درې مې روزي په قول د امام ابي يوسف رحمت الله عليه او اکثر مده د حیز لس روزي عندنا پنزلس عند الشوافع د نفاس عقل مدا نه د معلوم او اکثر مدا عندنا سلویق او عقل مدا د هر زنانه په خپل دم کوي څنګه چې طهارت حاصل شي د نفاس نه پاک شي مزوجت دي کوي اکثر مودا عند الاحناف سلوی خرجی یو قول د شپېتو بل قول دا یا موږ ترمذی کې ذکر کړو دغه شی طهر انزل سرجی ول سرجی دیال سرجی او عندنا طور د شوافی او زمون مسلک کې اقل مدد طور انزلت پکار دی اکثر مده بسوري اکثر مده د تور نه معلوم کې دي چې زنانه له بالکل حیز راځي په ټول عمر کې اکثر مده د تور ضبط ممکن نه دی دا خبر ما ترمذی کې کړې دا غلګي عاده ا مبالغه هم کې دي شي ځکه حیز الله سورج اوس یولس دولس لس شل نو دا حیز وران شو یو حقیقت نه بل حقیقت باندې بدل شو ا مبالغه هم شو حیز معنا حاز البحر حاز الوادی بس دا حیز نابالغ دا او د نفوذ د دم شي غدا ته حیز نه ده دا بل څه استعاذه ده یا د مقدار اکثر موده د حیز لس ورځې د نفاس سلوي ورځې لیکن دلته سلوي نه تجاوز شي لس نه تجاوز شي دا به استعاذه نو ما د دې سبب نه معلومه رجزت من رجزات الشیاطین کې دې چې چرته رګوي کې دې چې رحم کې چرته دانه ده دانه ده هغه دانه وشلې ده دغه ویل راځي یا بل څه عذر وی نه معلوم دیو ان حاجت المرأه معلوم شاء ابن صغرا دی امرات استحیزت مستحاضه دا مجهول ذکر کوي ځکه سبب نه معلوم دا موږ ذکر کړه اوس یو زنانه مستحاضه شوه دې کې ما دا عرض کړو دا یو ځل دا دا, دا مبتدیه مبتدیه او یا د مخ کې یو خاص ورځې وي پنځه ورځې لس ورځې نفاس کې یا پنځه ورځې په حیض کې اوس هغه عادت بدل شو عادت بدل شو نو تاسو لس ورځې پر انتظار کې دې شي عادت بدل شي لس ورځې نه تجاوز شو نو موږ ته پد ولګي چې دا مستحاضه شوی ده ندیتا مستعزه معتاده معتاده کې قانون دا او چې ردت الهیا معادتها لیکن معتاده د پارا سوزلا د د عدت معلومول پکارو یو ځل باندې معتاده ده یو قول کم از کم دو ځله پکار د دیم قول نو ورته وخت پته لګي میاش اول اخر نو ورته عادت معلوم دی دا غي احکام ما ویلو په ترمذی کې دا درې قسمه دي عندنا د نور ائمه په نسبت دي یو بل قسم هم دا چې هغه ممیزه ده او د نور ائمو پر ځبان دي سوا د محض حمرت محض دا چې د حیز دین علاوه چې دي دا بیا د حیز د بلکې استعاذه ده هغه ورته ممیزه وای او زمون په نظمانه ممیزه د سره بالکل اشته ده نه نور خبر ور پوښوي عنوان قائم کی اگر عنوان لاندې عادي ذکر کوي داسې شي نو حکم داسې دی بیا داسې شي نو حکم داسې دی په کتب د حدیث کې څومره چې تفصیلی ابواب په سنن ابي داود کې راغلي دي دغه چې تفصیلی ابواب په دې مسله کې په بل کتاب کې نشته هغه ممیزه شمیر شوی ده هغه یو بیا د معتاده مشمیر شوی سړي بن خپت راځي قص یو ده زنانه یو ده هغه معتادم جوړ کی هغه نه ممیزم جوړ کی هذه معتاده اوس یو قانون یا ساتي د کوم باب کې اقبال ادبار راشي اقبالت ادبارت دا عنوان د ممیزې ده دا عنوان د ممیزې ده ممیزه موږ نه منو نور ائمه ممیزه معنی منګه رنگونه شپږ وو شپږ واړه رنگونه په یام د حیض کې ایام نفاس کې حیض او نفاس وو لیکن نور ائمه په نسبت حمرت او د د سواد فقط حیض دی نور استعاذه ده شپږم روز باندې عذر راشي تا نه تاسو کې انتبوای چې انتظار وکا تر لس روز پوری لس روز کې انقطاع شو معلوم دا شو چې د دې عادت بدل شوی دی او مزونه قضا کړی دی روزي قضا کړی دی بس دې قضا ګرځول تاجر نشته د مزونو ها د روزي خاصه قضا شته دی او لس ورځې نه تجاوز وکړو نو معلوم دا شو چې دا د دې دا حیز مستعاد شوی دی حیز چې کله مستعاد شي نو د روجو قضا خوشته دی او د مزونو قضا نو اوس دا مزونو قضا دی کوي دا پنځه ورځې مثلا مز قضا شو دا غي مزونو قضا دی کوي والله سروز پوری امساک الله سروز پوری عدم صلات عدم صوم اولنې روایت د امام ابو داود استاد دی عبد الله بن مسلمه هغه نقل کوي د مالک نه مالک نقل کوي د نافع نه نو نافع شاګردان کې کوم شاګرد شو مالک عن نافع مالک عن نافع او نافع نقل کوي د سليمان بن يسار نه عن ام سلمہ فقال نبی علیہ الصلوۃ والسلام فبل تنذر عدت الليالي والايام انتظار دیو کی هغه روز د شپې او د ورځو الله کی کانت تحیدون من الشهر میاش کې د پنځه ورځې شپږ ورځې حیض راته بس هغه کې د موزه او د نه کوي روزې دې نه نسی غسل دی کی میاش یو ځل حیض نه خارج کېدو پر غسل فرض دی حیض نه خارج کېدو پر غسل فرض دی بیا دې کپڑا وتړي او بیا دې وضو کی انکه غساس کې دی ویني د په حسیر باندې کې په پوزي باندې کې خیر دی مزدنه قضا کوي دا صاحب عذر ده دیروزن رست شو و حضرت سلام مزوخ راغی غسل دیو کی نور مضمون آغ شو یعنی غسل میاش یوزل بیا هر مز د پر او دس دا ډیر اسانه طریقه ده میاش یو غسل بیا هر مز د پر او دس درم د نافع د تلمیذ عبید الله نافع شاګردان بدلی کی او کپڑا دی وتاړي او مزدي کې مزدي نه قضا کوي دا د نافع څلور شاګردان شو پښوی مالک لایسو دا عبید الله نافع صخر بن جویریه دا څلور شاګردان د نافع مدار غره وبه قال حدثنا مصطفى اسماعيل قال اوس معلوم کړي دا نافع اوس پوری دا نافع روایت کول او لاندې شاګردان ټول بدل شیو کنه ختوجو ګورئ تنافع مدار راوی نافع دی شاگردان بدل شوی کلا تنافع شاگرد اول مالک نو مشته نشته دی د نافع سليمان د نیتان نقل کوي او د نافع سلور وار شاکردان چې ذکر کوي نو د دې زنانه نوم نه د ذکر شي چې دا څوک زنانه وا دغه څه ده کنه ستاره راته چې د نوم خود نه ذکر شوی خایي اوس د سليمان بن يسار تلميذ بدل شوی دی ايوب عن سليمان نو ايوب او سليمان دا ايوب عديل نافع دا دی استاد شاګردان دی پیر بیان شو استاد شاګردان استاد یو دی سليمان بن يسار وتستغفر بثوب وتصلي کپڑا دیو تړي مزدیو کی اوس ګره دا ایوب چې عادل د دنافع سليمان بن يسار نقل کوي د زنانه نوم ذکر کړي نه دې ذکر کړي نه دې ذکر کړي ټیک شو کنه اوس قال ابو داود وسم المرأة التي كانت تستحيز حماد بن زيد عن ايوب خدایوب یو بل شاګرد دی دلته دایوب شاګردو د وهیب قال حدثنا ایوب د وهیب شاګرد وهیب چې نقل کوي نو د زنانه نوم نه ذکر کوي هغه څوک وا فاطمه بنت ابي حبيش فاطمه بنت ابي حبيش اوس مطلب دا راوځي دا د مطلب خبره ده اې دا ايوب چې سلور وا شاګردانو دا نافع سلور وا شاګردانو چې کومه د نافع نه نقل کړ د زنانه نوم نه ذکر کړ او ایوب چې نقل کوي د سليمان نه نو وه چې نقل کوي د ایوب نه نو زنانه نوم نه ذکر کړي ها د سليمان بن یسان چې ایوب نقل کوي د ایوب یو بل تلمیذ دی چې هغه تلمیذ ته ویل کې حماد بن زید نو حماد بن زید وای دا زنانه چې دا کوم مستعاذ شوی و هغه فاطمه بنت ابي حبيش و فاطمه و ان هیچا نوم نه ذکر کړي د ذکر کړه فاطمه دا اوس دا فاطمه ممیزه ده که فاطمه فاطمه ممیزه ده که فاطمه معتاده ده نزاع ده فی الوقت فی العادت بهما وایو انو انا پنځبانی ممیزه هم ده اوس دا فاطمه ممیزه ده که فاطمه معتاده ده د نور ائمه پنځبان دي امام بیهقی په قول باندې فاطمه د ممیزه نه ده بلکې معتاده ده او تاسو ګورو سره شي دلته په دې ټول روایت کې فاطمه نوم نه ذکر کړي یو ایوب یو شاکر دویم نه علاوه حماد بن زید فاطمه متعارف ذکر کړي دا وجه اشتباه راځي کله کله د یو زنانا ممیزه ذکر کوي هغه زنانا بیا معتادم ذکر کوي نوې مازغه نه خلاصي اوس چلو پښې خو دا قرائن سره معلوم دا شو چې ممیزه د سره شته ده نه چې کوم روایت کې ممیزه راځي د بر عنوان د اقبلت و غیره باندې صریح نه دي ناغا صریح نه دي او کوم ځای کې صریح لفظ راځي اگر روایت صحیح نه دی وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال لا دا غي هغه خانک چې پاره کې باقی راستي د تبرید د پاره چې دا دم به منقطع شي هغه بالکل وینو نه ډکېده او په پکې اچولې دي او په کې پکې کې ناس ته وتی د پاره دې چې دا یخوال په وجبانی علاج شي د دم به ودرېږي فرایت ملکنا ملان دمن عنوان شای کې راغلی فی المرأة التي تستعاذ ومن قال تدعو الصلاة في عدة الأيام التي كانت تعيذ دا د معتادی عنوان دی د کی ممیزه نشته معتادی عنوان د اوس فاطمه دا ان فاطمه بنت ابي عبيش حدثت ان سالت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما د نبی اسلام نه تاسو کړو فی قاع الرحم طبيبان ډاکټران هم دا څه وایي بر رک نه نو عرقم دا یو وجه ده رکزت من رکزات شیاطین چرته رحم کې دندنه دانه وي چرته یو ورک وي ته چل دې فنزوري فاطمه ممیز دا خبره یادو مونږ روس په کاری فاطمه ممیز نه دا فاطمه معتاده ده دا یو په عنوان د عنوان د فاطمه په عنوان د معتاده کراغلی ابل دا لفظ فاذا مر خروج نو چې څوک چې متميزه وای غلط دا فاطمه په عنوان ده دغه کې راغلي دا معتادي کې راغلي دا وبه قال حدثنا يوسف بن حدثتني فاطمه بنت ابي حبيش ان امرت اسماء دي اسماء تمر وکړه روجه منسا ثم تغتسل نو فاطمه معتادلا په عنوان د معتادی کې راغلی دا شو او دا د مخینه روایت او دا سیم روایت صاحب دلالت کې په دې باندې چې فاطمه بنت ابي عبيش ممیزه نه ده بلکې معتاده ده